آیا د خلکو لپاره دا د حیرانتیا وړ خبره شوه چې موږ په خپل د هغو څخه یو سړي ته اشاره وکړه چې په غفلت کې لویدلي خلک را ویښ کړه او څوک چې وبدي هغه ته زیره ورکړه چې دا غو لپاره دا غو لر رب سره رښتینه عزت او سرلوړی ده بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلاند شو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅوک صفاعت کوونکی نشته مګر دا چې دغه اجازه ورسته صفاعت وکړي هم دا الله پاک تاسو رب دی نو تاسو د هغه عبادت وکړئ آیا نو تاسو به په هوښ کې را نشئ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون د هغه لوري تر ستاسو ټولو ورګرځېدل دي دا د الله پاک څخه وعده ده بشکه پیدایش هغه پیل کوي بیا به هغه دوهم ځل پیدا کړي تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته به په پوره انصاف سره مکافات ورکړي او کومو کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د انکار په مجازات کې چې کاوی خوتې دلی او به وڅکی او دردناک سزا به وګالي همغه ده چې لمرې رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه په منظمه توګه ټاکلي دي تر څو چې تاسو په هغه سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ الله پاک دا هر څه د لوبې په توګه نه بلکې له یو مقصد سره پیدا کړی دی په یقیني توګه د شپې او ورځې او وختلو راوختلو کې او په هر هغه څه کې چې الله پاک پاس مانودو او مکه کې پیدا کړی دي د هغو خلکو لپاره میکانې دي چې د ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه د ډکول غواړي فيهم الأنهار في جنات النعيم او دا هم حقیقت ده چې کوم کساب چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولي منلې دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوی دی او غوړه چاري سر تر رسولې دي فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون کچیت الله پاک د خدا وړ چاره کې هم هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي کې غني غوښتنه کې چټکی کوي نو داغو د کلو لو فرصت به یو وخت پای تر تاسو شوی وو د انسان حال دا ده چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناشتي او ملاشتي موږ بلی او کله چې موږ دغه کړاو ایستکو نو داسې دی وږي چې څه بوایي هغه هیڅ کله په خپل کومه بد ورځ کې موږ له سره بللی نه وو په دې توګه له هدا تیری کوونکو لپاره د هغو کړه وړه خاصه کړای شوې دي ای خلکو موږ له تاسو نه مخکې قومونه چې په خپل خپل ورن په لوړه پوړۍ کې وو الله کړل کله چې هغه د ظلم چلند ورکړ او دغه پیغمبران هغه ته لښکره سرګندو نښانو سره راغلل او هغه له سره ایمان رانول په دې توګه موږ مجرمانو ته دا غو د جرمونو بدله ورکوو ای محمد دوی ته وایه زما دا کار نه دی چې له خپل ځانه په دکی څه تعدیل او ترمیم وکړم زه خو یوازې د هغې وحی پیرو یم چې ما ته لیږلی کېږي که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېر هیبتناکې ورځې څخه ووایا که د الله پاک اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅ کله نو اورولای او الله پاک به تاسو ته دغه خبر قدر هم نو وای درکړی خدو ما خو له دینه مخکې تاسو په منځ کې یو عمر تیر کړی دی نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې په یوه د درواغو خبره د ځانه جوړه کړي د الله پاک لوري ته یې منسوبه کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ وګڼي دا باوري ده چې مجرمان هیڅکله نشي بریالي کېدای سبحانه وتعالى عما يشركون دا خلق د خدای پرته دغه څه عبادت کوي چې نو ورته او نه تاوان او وایي چې دا د الله پاک وړاندې زموږ پر ګرځي اے محمد دوی ته وایا آیا تاسو الله پاک دغه خبره نه خبروي چې پر هغه باندې هغه نه په آسمانونو کې کويږي نه په ځمکه کې هغه دغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لړ او پورته په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل او که ستا د پروردګار لخوا دا له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځونو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب د لوري څخه کومه نښانه ولې نازله نه شوه نو دوی ته ووایه د غیبو څښتن او واکمن خو یوازې الله پاک دی ښه ده سترګې په لاره اوسئ زه هم د تاسې سره منتظر یم د خلکو دا حال ده چې د کړاو نه وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي دوی ته ووایه الله پاک په خپل څړ کې له تاسو نه ډېر تېز دی دغه فرښتې ستاسې ټول چلونه لیکي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين همغه الله پاک د چې تاسو په وته او لمده کې ګرځوي چې کله تاسو په بیړې کې په سپریدو په موافق باد سره خوشاله څو کاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي توګه مخالف تون باد راوالوځي او له هرې خوا نه څپې څپانده کېږي او مسافران انګري چې په توفان کې راګیر شول هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله پاک لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا موږ ته د دې بلا څخه نجات راکړ نو موږ به شکر ویستونکي بندګان شو ای خلکو ستاسو دا سرکشي برعکس هم دا ستاسو په ځان تمام شوی ده د دنیا څو ورځنی خوندونه دی واخلئ بیا زموږ لوري ته ستاسو راګرځېدل دي په هغه وخت کې به موږ دروښیو چې تاسو څه کول او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول بیا بېدو په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښکایسته پکې ولاړ وو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو په ناڅاپي توګه د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و په دې توګه موږ خپلې نښانې دغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي